دیار لسم رکو سورو تو آج دی سورہ توبہ نے کان فی ما قبلو بیان المنافقین و بعض المخلصین مخکې بیانو د منافقینو د بعض مخلصینو اذن بیان المخلصین المهاجرین الاولین الانصار دلته بیان دی د مخلصینو مهاجرینو اولینو والانصار الذين اتبعوهم باحسان او بیان مقاعدهم فی اطفاء نور الاسلام بیان د کوششونو د دې د پمړکولو د نور د اسلام اللهم تم نوره ولو کرہ الکافرون الله تامون کې د نور خپل در کې د کافرانو بچي چراغ راکې دې بر فروزت کثیر در تخزن درې شک مسوزات کوم دیو چې الله بلکی کسو کړه پوتی ورکی نو ګیره به دوستو دي او دیو نه مو او کو سه چراغ بجایا نه جای د دې رکو خلاصہ بیان اقسام المنافقین بیان د اقسام د منافقینو دی وبيان من ليس بقابل للعفو بیان دا هغه چا دی چې هغه قابل د عفو نه لأن النفاق او اعتقادي داغه نفاق اعتقادي دی باطن کې کفر دی په خلی کلمه دی ایمان ونسب عينهم الافتراق بين المسلمين نسب العين د دې افتراق پیدا کول دي په مابین مسلمانانو ولذالک بنو مسجدن درارن دې د پاره جوړ کړه مسجد درار کفر و تفریقا بین المؤمنین جهاد د کفر نه او د تفریق د مؤمنینو لپاره وایذن کان ارشادا لمن حارب الله ورسوله دا یو مورچه وا داغه چا د پاره چې محاربه الله رسول سره وان صلاته علیه السلام سبب راحت لهم د نبی ساموس په دی باندې سبب د راحت دی وان علمه تعالی محیط لا مثقال ذره في السماء ولا في الارض علم نه باندې تعالی محیط دی نه د غیب د الله نه او ذره نه پاسمان کې نه پزمک کې نه په وجه کې نه په لمده کې وترجمه ما بعد الموت پند په ما بعد الموت سره وترجمه للتقوا ورضوان الله تعالی مين اور کولی تقوا تا او رضا د الله بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجر والانصار سبقت کون کې ایمان ته اسلام ته اولون د مهاجرین او د انصارو والذین تبعون باحسان هغه سان دي تبلیغ طریقې د احسان سره رضی الله عنه مرضو عن دی راضی د الله نه دی په جنت په نعمتونو او الله دې دین راضي په ایمان او په اسلام تاجیل لري جنتونه جاری دي لاندې جنه نهرونه دا درځان تجارت همیشه به په دې کې تر ابد ذالک الفوز العظیم دا دې لوی کامیابی دی ومما حولكم من الاعراب منافقون بعد دا کانه چې څه چاپی ردی دارابونه منافقین المدینه کې مردو علی النفاق د اهل مدینه او ناغه دي چې دي سرکشي کړي لا په نفاق لا تعلمهم تبدي عالم نه نحن نعلمهم من پدې عالمانو سنان مرفين دی له عذاب ورکو ذکر په دنیا کې یو خدای خبایت ټول ښکارا کوي بل یو وخت دا شي چې حضور بیل بیل ته اخرج فلان اخرج فلان اوزا اوزا فلانی اوزا فلانی فضلت دې جماعت ته وشي ثم يردون الى عذاب عظیم بیا واپس کول شي عذاب عظیم واخرون ترفو بذنوبهم نور څه کسان دي چې هغه اعتراف کوي په خپل ګناهونو خلدو عمل صالح ما اخر سیئا خلط کړي دي عمل صالح او سبدین کړي اصل نه توب علیهم الله دې رجوع کې په دې په قبول توبه سره الله غفور رحیم الله بخون کړي او رحیم دې رحم کوي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها والا د دې د مالونو صدقه چې پاک دی لرا او مال دې دی لرا چې زکات ورکړي نو مال پاک اکل نه وځي دې کې باطنی پاتې عمر راشي نما پکې راشي برکت پکې راشي او ظاهري پاکواله هم راشي ځکه په خوا به دي خلکو وبل کې پوری پوان دی ویان مو په دې کې امتیاز یو کې سوچې به وکړي دانی به پلي کله زکات به تور کې چې پند دي چې په کلی کې لاړې کپاس په دې سره دا نور امام پاتې نن دا ظاهري او باطني دواړه پاکواله وتزکی تزکیو کی دی په دې سره وصلی علیهم بیمانی مندو کا ان صلاتک سکن لهم ستامږي سبب قرار دی دې سمي علي حضور فرمایلی دي دا قبر ډک دي د ظلمت نه د چرونا د سختونا چې زه په منځ کوم دا سبب د نورانیت ګرځي زدي الم يعلم ان الله اکبر التوبه تابع ايمان وهي اقل استغفار دي ندي عالمان عالمان دي زي ذات کې قبلي توبه شي توبه دي اخلاص د بندګانو نه او اخلي صدقات قبلي بیشک الله تواب دی رجا دې په قبول ته توبه سره او رحیم دې رحم کوي وقل اعملوا فسلام عملكم رسول تور ته کوي عمل نه جاي شابه دین الله عمل تاسو رسول مونږ امومنان مونږ وستردون الى عالم الغيب والشهاده زه تاسو ورته کې شه هغه ظالم د پړو ځخکارو وین ما کنتم تعملون خبر دې ذات کوم عمل واخرون مرجون لامر الله نور څه کسان دي دي مؤخر کړي شي د پاره د امر د الله عذبهم یا بدیل اما يعذبهم و اما يتوب عليهم ده علیم او حکیم دا درې کسانو مراره ابن ربی کعب ابن مالک هلال دا سو کسانو دی پاتې شو بیا دی حضور کې راغی بل بل نه تاسو کو الله دا وی ذکر د دې توبه مؤخره وا پښپک بیا د دې توبه نازله والذین اتخذوا مسجدا ضرارا هغه چې جوړ کړی دی جمعه صفا د ضرر بل جمعه تا مؤمنانو ته وکفرا د جات کفر نه وتفريقا بين المؤمنين لپاره تفريق ما بين المؤمنين وارسادا لمن حارب الله ورسوله دا دی یو مرکه جوړول جون به د جمعه کې او که څه مقابله ته ضرورت نه دی کې با مخالفین ته مونږ ځای ورته ازار کې داوی پلاری بستړی ګرمي وي مریض وي لې باندې چې مونږ دې د پاره جمعه درو کوي ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى دي قسمونه خوري من اراده نه وا مگر زخه خدا دې مسافر وي چړې شوی وي مری بټلې نشي والله یت انهم لقادبون خدای گواهی کوي چې دا درو دی درو لا تقم فی ابدا مودرګ په دې جمعه کې همیشه لما اسس علی التقوا من احق ان تقوم هغه جمعه چې داغي بنیاد یې په تقوا باندې مسجد نبی علیہ السلام مسجد قباء حق د چې په کوډري یا یحبون یتطهرو په دې کې سره جان دي دا خو هي دې دې پاکي حاصل خدای خو هي پاکي حاصل نبی صاحب د قبا خان ته تفوس کاو تاسو څه کار کوئ منګه څنګه د لټو کو به څنګه د وبو هو راځه غدا غدا بعضې وخت استنجا د اوبو ضروري نه وي چې تیاوز د مخرج نه شي اکه ته تیاوز شوي یا کله ضروري نه افمن اسسا بنیان ولا تقوا من الله یا غسوب چې بنیاد یې د جماعت په تقوا باندې د الله نه وریدوانین او درزا د الله د پر خیر دا وره دي کنه داغي بنیاد چې وي علا شفا جرفین هاري په طرف دی یو کمر چې پریوتون کې فنهار به ویږي سره د باندې په اور د جهنم لا اله الا القوم الظالمین نه قوم ظالم میدان بن عمر منو نسبتا همیشه دنیا د دې کې جوړ کړي د داسې یو تردد زی په قلوب یو لاغه حکم دروانو لوک وی لا جمعه روان الا ان تقطع قلوبهم چې قطعونه دې لکه تر مرګ دی علیم دی آیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله اشترى من المؤمنين دا سوار لسم برو کو شروع شوا د سوره توبه کان فی ما قبلو بیان المنافقین و بعض المخلصین تعالی خبا مخکې بیانو د بعض منافقینو ادبات مخلصین لکه اهل قربان او بیان عاقبتهم او بیان د انجام دی واو ناذکر المخلصین دلته ذکر د مخلصینو دی وصفاتهم او بیان د صفاتو د مخلصینو دی او بیان عاقبتهم او بیان د انجام دی د دې رکو خلاصہ بیان مسلک المؤمنین المخلصین بیان دی د مسلک د مؤمنینو مخلصین والحاق من هو قابل للعزم بیان د اوس ابراهیمی یعنی ما دلائل توحید او بیان د بعد دلائل توحید و بیان نزول التوبه بعد المخلصین تخلفین بیان دی د بعضی د نزول توبه د بعضی مخلصین او متخلفین انو غد انا د تبوک تبوک کې بعد حزن شدیدن وقت تعلق المؤمنین مدتا مدیدتا پس غم دیر سخت او د قطع تعلق د مؤمنینو نه د زمن کافر د دې سره بایکاټ حيث ضاقت عليهم الارض بما رحبت څنګه شو د دې ځمکه سره د ارتوانه وان سلعه الله غاليه نو دې سلا ګران ده ډیره دیکھو جنت اس قدر سستی نہیں جنت خود عمر آسان نہ دے ہندوستانی جنت نانی کا گرمی جنت خدا بابا کون ہو رہی بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من انفسهم اموالا بانهم الجنه بشکل الله غته د مؤمنانو نه نفسونه د دې او مال د دې په عوض د دې کې چې لره جنت نو قال في سبيل الله وعده کې الله وعده ثابت به ثابتول سره په تورات په انجیل کې ور قرآن او په قرآن من اوفا بعهد الله بعهد من الله هغه څوک چې وفا وکړي او عادي د الله فاستبشروا بكم روايتم به بیا حاصل کړئ په بیت تاسو مباحث کړئ پاره ذالک الفوز العظیم یا ډیر کامیاب دی د حضور سره او د ډیر تربیت کړ ټول کفار شیطان نیول اخر کی بیمار او حضرت یاد خل کلمتن صحاب بیان رب کلمه وای چې رب ته حجت په اسلام ستا شفاعت ابو جهل وغیرہ سره ناس دي سبب په خاطی نه راځي بلا علا کې هم د په خواني دین باندې فختار النار علی العام اور غرق په شرم د بداویل ولقد عرفت بان دين محمد من خير اجانب البريه دين نو خپوي ګما دین د محمد اسلام غره د کو دینونو لولا الملامت او هزار مثبت لوجدتني سمحم بذا قبول خیر د شرم او دار کې خلک روی ریدو تا به جو امر ظاهر دوی شام بیا ویل زه به تعالی بخنه غواړم د الله ما لم انها څو منع شوی دای به تعالی حکم نادل کو چې د کافر د پاره به مغفرت نه غواړي نشته د نبی علیہ السلام مومنان لر بخنه مشرکین نه پاره انګر کې صاحبان د خراب دي چې تایر کې دي اصحاب دي سوار کیږي غریب انسان چې خپل پلار لپاره اجر لپاره بخنه وغوښته داګه الله جواب نو استغفار دې برې شه خپل پلار لپاره یو وعده نه چې وعده کوي سره هغه دا چې ایمان دې راوړي کله ظاهر څه دې تا چې دې دشمن د الله دی تبرع منه برات اختیار کړ ان ابراهیم له الله حلیم بیشک ابراهیم ډیر راځي د الله تعالی او صبر نه ان یذل قوم بعد جزاهم نبی الله چې گمراه کې او قوم دې هدایت کړي تر ظاهر کې دی راځي ما تقول چې هغه نه ځان چې تاسو الله په هر شي باندې عالم بیشک الله لره باطی د اسمانو دمزکو یحی و یمید جم دی کول کې مړ کول کې وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ما سوا د الله نه ولي ان نصير امداد کوي دو دا متخلوی درې چې کوم پنځو سر دې پس د دې توبه نه دین هم دینی امر باندې کا خبره باندې ډیره مودا مدول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار بالتبعو في ساعه العسره رجوع کړی دا الله تعالی ا نبی علیہ السلام په او هغه مهاجر انصار باندې تابعې حضور کې په ساعت د تنګای کې تبوک دا داس وخت یو ګرمي سخت وا حضور په فقیدو وي یخ یو بو یخ سور مرغوب بس میاش ته سفر په قریب او چې معلوم یو فرقې لدینه چې الله په دې باندې الله په دې باندې رؤوف او رحیم وعلى الثلاثه الذين خلفوا رجوع کا په قبول توبې سره هغه دیو کسانو باندې چې دې پاتې شو ته توبې نه رس خلفوا عن التوبه ترګي کې تنگ شو په دې باندې ځمکا بیمار خو بس تا سره غږ نه کو خبرې سره چانه کو که غریبي رشتہ دار به او دائم انفسهم تنگ دي نفسونه دي او ظنو دي یقین لره نشته دې له پنا د الله نه غیر الله ثم تاب عليهم الله په دې رجوع کا په قبول توبه سره لیتوبو توبه وباسي بشک الله تواب دی ډیر قبلون چې د توبې دی او رحیم دی رحم کوي آیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین دا پنځل سمه رکو شروع شو د سوره توبه نه کان فی ما قبلو بیان صفات المخلصین مخکې بیانو د صفات د مخلصین واونه الامر بمعیته دلته امر دې په معیت دي والتنفير عن التخلف نفرت ورکولی د تخلف د جهاد او بیان اجر المخلصین او بیان د اجر د مخلصین و اذن مغل ذکر التقوا مخکې ذکر د تقوا او نه الامر بالتقوا فان التقوا ملاك الحسنات ومناتها ومدارها تقوا مدار د حسناتو دی مدار د حسنات د دې رکو خلاصہ لابد انسداد التخلف عن الجهاد من اشاعت التعلیم لابدی دا د پاد انسداد د تخلف د جهاد نه د اشاعت د تعلیم یعلمو فضائل الجهاد چې دي عالمان چې په فضائل د جهاد غیر غبو فيه د دې برغبت پیدا کی په جهاد او يرغب الناس دې په ترغیب ورکی خلق ته نور ته هم د جهاد فإن الناس عداء ما جهاد خلک دشمنای چې دې په کوم شی باندې نه پوي ودری معنی تخلف عن الجهاد یره ور کولی د تخلف د جهاد او بیان اجر المجاهدین او بیان د اجر د مجاهدین فإن الغنم بأزاء الغرب ګټه راځي په مقابله د تاوان په قدر القد يكتسب المعالي ومن طلب العلا شهر الليالي د مشقت په مقدار سره معالي ته رسي من طلب العلا شهر الليالي څوک چې طلب کوي د اوچتوالي د شپې بیدار تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللعالي ته طلب کې د علا چې ما ته اوچته مرتبه راغله او د شپې خوبونه کوي دریاب ته وګو هغه څوک وایي چې طلب کې جمع کړي ملغلری پډا غنی اې د پاره مو مشقت دی مهنت پکې او ته تنه ګوندل ته تیو می ته واپس یې کی تراتل د دوار می کې ننګې کړې ایو په څو دا بل دی دا یو د ویخي کټای راوړو او د دې ویخ ویخي کټای راوړو دی ورته وی چې دا کټای تمام یې کړو او چې دا وایي چې څوک دی دا یې نه لري چې کثیر وي چې څوک بیزار یا کټای دلته هم دا وایي ته خو د شپې خوبونه کوي او په تمه د دې کې مال مخله جنت والترغيب النفقه في الدين ترغيب د نفقې ته په دین ځکه کم علم کې سړی په مبتلا وي دا اسلام په فرض مون په فرض شه د مون مسلې بلتکی زکات فرض زکات مسلې بلتکی هر کې تبحر علمی دی هغه کفایي دی بسم الله الرحمن الرحیم عام اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اے مومنانو خدای نو ویریږي او رښتینو خلکو سره کې درودینو سره ممرګي رښتینی څوک دي چې هغه څوک دي چې خدای نه یې دن کې دي د علم خواندان دي هو خلق دي ای سره مرګي انهم لا يصيب ظمأن ولا نصب ولا مغفرة في سبيل الله دا مزدور په سبب د دې خبرې نرسي دي تسنن نه مشقت تکلیف نه لوګا پلار د خدای ولا تون موت عید الکفار نه پامال کی یو زید پامال کولو چې غوسه ورکی کافرانو نو ماندو ان اعلان نرسی دشمن ته مصیبت الا كتب لهم بعمل صالح دي لیکل چې په دې باندې عمل صالح د دې لوګا د اجر دا د دې تند د اجر دا د دې هر تکلیف د اجر دی ان الله لا يضيع اجر المحسنين لا نه بربادي اجر د محسنين یغیز الکفار نه مجاهد هغه وی مجدد شه دي نه معلوم چې اغاظه د کفار او امر مکتوب دی او دیم ذکر کړی دی په هند کې دغوا قربانی دا سبب دی غازی ده دغوا په قربانی باندې بدل ای به دا ګو ماته دا زمونږ د مور ده ته به چې وایې خو پلاري بیا به یې څنګه خبره جوړه وکړه اکثر به د مسلمانانو ولئن نفقتن صغيرة ولا كبيرة نه خرج کوي دی یو نفقه وړا یا لوی ولا يقطعون واديا نه قطع یو کند په یو کند کې مزل نه الا كتب لهم لیکل چې دی له اجر دی ثواب عمله كتب لهم ثواب عمله ليجزهم الله احسن ما عملوا جزاء الله احسن چې دی عمل کړي ما كان يعملون او دي عمل نیکی یو ثواب یو پلس یو په وسو یو په سوال سره یو په ولکه ندی مومنان چې دین افیرو کی کا فتن ټول وینجرو قومهم او پرې دارګي کوي ته واپس خپل قوم ویری په قوم کې یو عالم پیدا شي نو ټول خاندان ته شي لعلهم يحذرون دې د پاتې دی ویری دا دا عذاب آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين پاړه سمر کو شروع شو د سوره توبه نه کان فی ما قبل ذکر الجهاد والترغیب الیه مخکې ذکر د جهاد او ترغیب جهاد تا فاونا بیان طریقه دلته بیان د طریقې د جهاد بین الفریقین او بیان د دو فرقو د دې رکو خلاصہ تعلیم طریق طریق الجهاد تعلیم د طریقې د جهاد به ان جاهدو مع الخرب فلخرب دی به جهاد کې نزدو کفار سره اور پسې اور پسې و بیان التفرقه بین المخلصین والمنافقین تفرقه ما بین مخلصین او د منافقین او بیان خداع المنافقین او بیان د دوکې د منافقین شان نبی صلی الله علیه وسلم بیان د شان د نبی علیہ السلام دی بنو عربیون دی عربی دی بشر بشر دی مشفق علی الامه شفقت لرونکي د په امت حریص علی هدایتهم هرسناک د په هدایت د امت ولا کذا یکون شان المرشد مع المريدين المسترشدين دغه سبوی شان د مریدینو د مرشد سره چې دی مسترشدینی پیر به د مریدانو خیال ساتي د دې په غم به غمګنی په خوشاله به خادمنی وشان المعلم مع المتعلمين او شان د معلم د متعلمینو سره د معلم به همدا شانی چې دې متعلمینو سره زده کړه وکړي او ادب زده کړي او د علم چې کم دی په فضایلو باندې پوه شي و بیان ذمه نبی صلی الله علیه وسلم التبلیغ دون الاجبار بیان دې د ذمه د نبی علیہ السلام کیا تبلیغ او تعلیم دون الاجبار فلو اسوه فی ذلک تاسو به دغه څه کوی مبلغ به تبلیغ کوي څوک منظور کول نه شي والحکمه فی البلاء الرجوع الى المولى حکمت په بلا کې رجوع د مولا ځکه سفیان وایي البلا صوت من سیات الله بلا در الو د کډول نه کروڑا ده په کروڑ شي له گزار ورکی د چې چاته نبی الله ده العصال من عصا ام شاجاری کې سو شان کې نو دا مې او کروڑې د باندې گزارو چې سوچ کوه فکر کوه بسم الله الرحمن الرحیم یا الذین آمنو هاد لیلو لکم من الکفار اے مومنانو قتال کوئ هغه چې نږدې د کافرانو ولې دې دوی کوم غلظه کی پتا سو کې دی بیا مو نشته او کامې دې نه بل مسله معلومیږي کول به حاصل نه ډیر قریب تا کستا خپل نه دام دشمن دی ادا دوی ته نفس بلدی به نه جنبه لوی دشمن د دشمنانو ستانه ستانه د په مابین دوه خلقونو کې ول به جهان د خپل نفس سره کوي الله طرف سره طرف بیا به جهاد کول کې کوشش کوي بیا به محله کې کوي بیا به کلی کې کوي بیا به علاقه کې کوي وهكذا شان التبلیغ تبلیغ هم دا شان وعلم ان الله مع المتقين تاسو پوه شئ چې خدای د متقین سره نشران او عونان اذا ما انزل سوره کله نازل جو سوره منهم من يقول ما دي داسي چې هواي یو پلیتی بل پلیتی وما تو دی مری وهم کافرون دی کفر دو دا یو قرآن دی یو د پاره دا شو بل د پاره دا شاعر څه کوي ارى الاحسان عند الحر دينا وعند القين من قصته مغمى دې په سپي کې ګرځي قیمت شمال غلط کې په د دریا سره سره شي شاعت کې په کې پروزي بند د الله په تربیت کې مال غلط دی دې تخمار مخلوا د نیولي اې کې څنګه ظاهر پاتې یو ساس کې یو طرف ته یو شی بل څه نه بل څه ولا يرون ان يفتن في كل عام مرتين ومرتين دی نګوري دی باندې امتحان راځي په کال کې او ځل دوزل آج پر راځي نور مصیبت پر راځي سمره توبون غدي توبه نو باسي ولا تذكرون ان دي پنه وإذا ما سورة تنازل کې صورت فيها ذکرهم چې دې کې د منافقینو ذکر نظر بعد بلا بعدن وګوري بعد بعد هل يراكم من احد تاسو ته ویني و دی وګرځي اړوي الله تعالی نور دې د هدایت قوم لا قهون دا نه کوي اخر کې د نبی اسلام شان دي لقد جاءكم رسول من انفسكم اته رسول د نفسونو ستاسو نفسونه دا معنا عربي دي بشر دي هاشمي دي ولې دې رانګي تاسو چا کړو ایمان د پاره دا کافی ده نبی سامنم خاتم النبیین دی او نه پوهیږم چې عربي دې کاږي ملک دې ته جنګي دې کوي څنګه ضروري دی نه سارا خاتم النبیین دی عربي دی عجمي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر دی جنینو ملک ومن کان غبیا وجب علینا تعلیم که غبی وی دلائل بور تفیق شو د قران نه د حدیث اجماع د امت نه ان سره باز ذالک کم نه دې نه پس وی چې حضور بشر نو نو موږ حکم کو دا باقیده کې اطلاق د نور نبی علیہ السلام باندې دا منل اجاء من النور و کتاب مبین هغه نه نور او کتاب مبین معنی لیکلی سور المعانی و نور الانوار و نبی المختار دا نور انوار دی نبی مختار وګدا دعا کوم ناراغلی وی اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا عن يميني نورا عن شمالي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي نورا يا رب العالمين ذات النبي عليه السلام بشر اور صفت نورانیہ پنجاب کې د نور د بشر مسله ګرځي او د حیات د ممات یو ته حیاتیان وي بل ته مماتیان نو امزان نه خبره من انفسکم دا معلومه چلا چې بشر دی نور آیاتونه د بشر ډیر ذکر دي قران قل انما انا بشر مثلکم یوحى الیکم عزیز علیه ما انتم بیان وي په دې باندې مشقت تاسو حضور ته د مز مشقت ډیر ګران خرابې دې کا حضور سوچ پیو کړي یاره نو اصله کې تاسو په تاسو باندې فرض دي بیا د ابوبکر سے په زمانه کې هم چې امام په لسلا چې شلولا یو جماعت اهتمام نه عمر سے په زمانه کې ټول په یو امام جمع کړل چې جماعت ته کولیدل نعمت البدع کو دا ډېر حد ده په دې معنی چې زور همیشه نه وکړي او منګه همیشه علي صاحب کراو ته جمعه کې ډک ولید نو ورانو قبر ورانه کما نو ور مساجد ده یا جمر سے ګور منور کی زموږ جمعهونه منور اوس عمر سے شل رکعات تراویح کړی عثمان سے کړی علي سے کړی امام تری کوي چې تواتر سره غلي هغه وکاو کې تراوی شل باندې تراوی کې تنظیم اثر کړ ولی د بوت د مؤمنانو روایت ته حضور پر رمضان رمضان کې یو لس رکعات د سیوان ډېر رکعات ویتر شو اثر رکعات سره وخت په بغیر رمضان کې تراوی دا خو د تعبد بیان دی سره و بیان بلای ته وی شام اثر کا تم دې دولت کا ته شپږم بل دا کسان تل اربان ثلاثه سلام څنګه وځوي څلور کا ته قول د فتنه د تول تاسو ته تراوی خو څلور کا ته هغه بیان د تعجز دی حدیث بیان کړو د فیصل په وخت کې امام کې اثر کاته کې چرته خلکو بیا خل برابرونه یو نه پرې هوګو چې څو سبیړو کې او فیصل په دې نه ځان کې ډیر مرسته جلا دي هغه امام بشل کاته کوي په پاتې دي څو کوم په دولت یو په بشل جګړه ختم هاي دې په هدايت تاسو بالمؤمنین رؤوف الرحیم او مؤمنانو باندې تقدیر یاد پر د حشر دی رؤوف رحم دل دی رافت شدت رحم دی فإن تولوا فدي اعراض کی استاد حکم نه فقل تو ورته وای حسبي الله لا اله الا هو کما الله لا اله الا الله بل څه نشته په دې الله باندې خاص ما توکل له او رب العرش العظیم الله مالک العرش عظیم دی دا ټول په جواب دار کې دي